به شارح چې دی نو د اصحاب صفت ذکر کوي چې اصحاب سوق بختور دي نو المتادبین به آدابه دي المتادبین صيغه د چا ده توبه الله زماره به تو یا الله دومره شومان لکه د علم دومره شومان دا نه چې تاسو له دغه درځینه خو لکه دومره شومتیا ته حاجت نشته المتعدبین صيغه د صفائل لا صيغه چا ده په صفائل چې کوم الف لام داخل شي نو غل الف لام سوي موصولی سوي موصولی او د چانه د صيغه د فاعل نه با تعبیر یا په ماضی معلوم یا په مضارع معلوم کول شي د قرینه د مقام نو المتادبین الذين تادبوا الذين تادبوا بآدابه صلى الله عليه وسلم هغه بختور چې هغه ځان برابر کړو په آدابو د چا باندې د نبی عليه الصلاه والسلام باندې زه لفظي حل کوم بیا به ان شاء الله دا سوایو چې تاسو نه به ارسي آداب جمع د ادب ده آداب جمع د ادب ده ادب لغت کې ویل کېږي وضع شی فی مرتبته تا وضع شی فی مرتبته یو شی د هغه په ځای کې خودل سو کتاب په اصطلاح کې تعریف کړي هو الورع والتقوى سو کې تعریف کړي اصلاح العادات اصلاح العادات لن تعریف دی اجتماع د خصال حمیدو اجتماع د خصال حمیدو ځان کی شکل شکلی خپل خپل خویونه راجمع کول کول کول خوونه په ځان کې را جمع کول دې ته ادب وای دې ته سوې ادب سوې ادب آدابه نو آداب جمع شو آداب د نبی علیہ تأدب صيغه د باب تفاعل لا او کنه نو تاسو واړه خلک نه چې موږ به زر زر لفظي ترجمه وکړو زوبه لکه که تاسو دا سوای چې کښو تاسو بیا ویني چې کښ خلک څنګه ور کوي زبول دا سی ورکم چې تاسو وای چې او تاسو نو بیا خپل کشیر شي ولکه تاسو لوی لوی خلک زده کوي او اسن اخره مکوي دا دا شرط دا نه وای چې دا کتاب ګران دی دا دله سړی نه خراب بے غیرت سړی ګران بران نشته همت پکار دی بس پدې کې به داسې خبره ان شاء الله الرحمن ز نه کوم چې زه په نه پويګم صحیح ده کنه چې په کومه خبره زه نه پوهېږم ان شاء الله په هغې به تاسو بالکل نه پوهېږئ بیا او چې په کومه خبره زه خدای پوه کړم په هغې به خدای پاک تاسو خامخا پوه کوي ځکه چې زما غونته کونځی پې پوهېږي نو تاسو خو ماشاءالله سبحان الله تاسو خو پرېږده پرېږده بیا انځو په کې داسې خبره نه کوم زما مطلب دا دی چې دې کې به داسې خبره زنه کوم چې زه په نه پويګم چې زه په نه پويګم زه به بیا تاسو نشم پوي کولای خبره پويږي کنه او چې زه به پوه شم زه کې ماستن کتاب ګورم هر څه ګورم زه تیاغه خبر راخلم چې زه په پوي شم چې زه په نه پويګم زه بیا هم دا پرې دا دا داسې ځان ستړی کړی دی لکه تاسو چې داسې وایي دا خبره به نه کوي چې هغه ځان رنگ کړو په رنگ د نبی علی السلام او لوی دا مار ځان باندې نه کړی تاسو بیا سبا وای چې دا در ځان کړم ځان نه کړی الذين تأدبوا معنا یعنی ان سابغو سبغ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بختور چې هغه ځان رنگ کړو پرنګ د چا باندې د نبی عليه الصلاه والسلام پرنګونو د نبی عليه الصلاه والسلام ځان څه کړو رنگ کړو په آداب د نبی عليه الصلاه والسلام استاد وای صيغه د جمع وی او پاغه الف لام راغلی وی صيغه د جمع وي محلا بال لامي د لام به څه شي راغلي وي نو دا کاغذای کې قرینه موجوده وي چې څه خاص کسان دي سړي مراد دي بیا خو صحیح ده خو که قرینه د خصوص او د عهد نوي نو بیا غ پیدا کوي جنس او استغراق لکه څنګه چې الف لام حرفي کې جنسي او استغراقي راځي نو الف لام موصولي کې هم جنسي او سره راځي استغراقي دا المتادبین استغراق پیدا کو څه پیدا کو نو المتادبین هر فرد د افراد د صحابه کرامو نه اغه ادب حاصل کړو او هغه ځان رنگ کړو په دې ټکی پويږي بی آدابه آداب جمع ده او د جمع اضافت شوه دی آداب جمع ده او د جمع اضافت شوه دی نو کمخ کې رستو سقرینه موجودی چې دینه څه خاص افراد آداب مراد دي نو خو صحیح ده او قرینه د عهد نوي چې اضافت د جمع وشي نو جنس او استغراق پیدا کوي ور دوره قاعده مې د تویل دا خو د نحوی قاعده دي کدا تاسو ځان سره راجم کړ توبه الله زماري په توبه توبه لکه تاسو بیا خو پرې د پرې د لکه نحوی بدن تو تخیجی نو په خدای یقین آدابه جمع ده آداب څه ده او د جمع څه شوی دی د جمع چې څه وشي اضافت وشي د جمع چې اضافت وشي نو که قرینه د عهد نوي نو ځنې ځای کې جنس پیدا کې او ځنې ځای کې استغراق پوه شوي په قاعده خو پوه شوي کنه ظاهر معنی دا شو هغه بختور ټو اول بختور صحابه چې هغه ادب حاصل کړو ځان برابر کړو په ټو اولو آداب د چا باندې نبی عليه الصلاه والسلام په ټولو آدابو د چا زما په خبرو پوهیږي که نه اوس زستانه یو تپوس کوم معنا معنا خوش وکنه لفظي معنا شو تپوس حق لرو کنه تاسو لوی خلک یې موږ بس تاسو نه تپوس کوم چې دلته دا آدابه تاوي نو دا اوس استغراق پیدا کوي که جنس پیدا کوي قرینه د عهد خو نشته څه خاص آداب خو مراد نه دي صحیح ده نو استغراق اخلي او که ساخلي جنس نو کې استغراق اخلي نو معنا به داسې شي هغه ټول صحابه هر فرد د افراد صحابهونه چې هغه ځان رانکړو په ټو اولو آداب د چا باندې نبی علی السلام نو یو سوال دا کوم چې آیا دې سره خو ټول صحابه یو شان شو یو سوال خدا شو چې ټول صحابو کې برابرواله څه شو ټول صحابو کې برابرواله راغی ځکه چې ټول صحابو ټول آداب سکړو حاصل کړو پوه نه شوي نو لکه ابو بکر هم ټول حاصل کړو عمر هم ټول حاصل کړو کشران هم ټول حاصل کړو مشران هم ټول سکړو حاصل کړو پوه نه شوي نو استوا رااله پچا کې صحابو کې دوی مداوا ما چې په صحابه کرامو کې ځنې خلک داسې شته دي چې هغه ته د نبی علی سلام ټوله خبره رسیدلې نه وي چا په لږ سات کې ایمان راوړل دی او بس شهیدان شوی دي نو هغه خلک د درود نس شو خارج هغه خلک د درود نس شو خارج شو دریم تاسو دا کوم کته آدابی کی اضافت د جنس اخلي اضافت د چا اخلي جنس اخلي چې هغه بختور چې هغه ځان مؤدب کړو په یو ادب نیم د نبی علی السلام په یو ادب نیم د چا نبی علی صلوات و سلام نو یو ادب نیم خو څه کمالو نه دی یو ادب نیم خو څه کمال نه دی په ګس لاس و استنجا مونږ هم کو دا ادب خو مونږ هم حاصل کړی دی یو ادب نیم خو څه کمال خبره باندې پوښتنه نو د المتادبین به آدابه باندې ملک پې کوسو د دې یو جواب دادی چې دلته المتادبین کوم استغراق ته او آدابه کې هم استغراق ته خو استغراق افرادی نه دی استغراق مجموعی دی استغراق افرادی نه دی بلکې استغراق دا سمانه باندې کوي چې المتعدبین هر فرد د افرادو د صحابهونه چې هغه ځان مؤدب کړو په هر هر فرد د افرادو د آدابونه هر هر ادب هر هر تن څه کړو حاصل کړو دا معنی باندې کوي بلکې استغراق مجموعي المتأدبین ټول صحابه کرام چې ټول حاصل کړي ټول آداب یعنی مجموعه آداب د مجموعه او صحابو نه بهر نه دي چا کې لک چا کې ډیر خو لکه مجموعه دین د مجموعه او صحابو نه بهر نه دي سوره خپل خبر راوته کلی مجموعي کې حکم په مجموعه افرادو کېږي او کل افرادی کې مجموع حکم په هر هر فرد کېږي حکم بچا کېږي نو په هر هر فرد چې حکم وکي نو بیا به دغه مسلې را تسې کېږي جوړيږي واخله چې کمندونو کولې څه شي کلی مجموعی کلی څه شي یعنی دا سی وایا چې هغه ټول صحابه کرام شاغی ځان مؤدب کړو په ټولو آداب د چا باندې نبی علی السلام نو ټول اخلاق ټول آداب د نبی علی السلام د ټولو صحابو نه بهر نه دي چا کې لګ چا کې لس آداب چا کې شل آداب چا کې زر آداب صحیح ده کنه خو ټول باندې ټول آداب څه کړی دي راګیر کړی دي نو یو صحابي د درود نه خارج هم نشو او په استوا په صحابو کې مرا نه لا ځکه چا لګا سر کړی دي چا ډیر حاصل کړی دي نو ځنې صحابه د زونو نسو شو غوړ شو و په نشوي المتعدبین به دا ترجمه باندې پوه شوي ها دې ترجمه باندې پوه شوي دیتا دی ترجمه ته د تصوف په اصطلاح کې مرتبه د فنا په شیخ ویل شي مرتبه چا ویل شي فنا په الله فنا په رسول فنا په شیخ د صحابه او شیخ سوکو و مړه سوکو سوکو نبی علیہ السلام وکنا نو فنا په شیخ دی ته وای چې د سړی نه خپل عادتونه خپل اخلاق ایر شي او د خپل استاد غټول په ځان کې راولي نو صحابه چې وو فنا فی ذات الرسول فنافی ذات الرسول بس دا غي نه ځان هر شوی وو خپل خواهش غي پرېخه وو هر څه په ځان کې را نقل کول لچا د نبی عليه السلام صحیح ده د جامع مزاج داسې دی صوفي دی دا انو المتادبین به آدابه کې دا ترجمه دا زنو شراح کړی دا و شوي کنه پونه شوي دویم ترجمه وی عام چې زمونږ او تاسو طبیعت سره موافق مونږ عاجزان یو نو المتادبین بآدابه ترجمه وی اسانه دار چې دا ټول اشکالات پنه راځي الساعینا لتادب بآداب رسول الله صلی الله علیه وسلم بس هیڅ اشکال نشته المتادبین کوشش کوون کی د دې خبرې چې ځان خيسته کی په آداب د چا باندې د نبی علیہ السلام بس کوشش کوون کی د دې چې ځان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال اخلاق سکی هغه د دې خبرې کوشش کو چې په ځان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق اعمال عادت سکی راولي بچا بیا لږ کوشش کړي دی چا ډیر کوشش کړي چا شد چا بل شانته خپل اعمال په ځان کې چې کوم نبی علیہ السلام څخه کړی دي راوستلی دي دا مرتبه د سعی ده او د مهنت ته او غبل مرتبه چې کمنو د فنا فی شیخ مرتبه و وعلى آله او په آل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ملګرو دا غبانی المتعذبین بیادابه چاغی چې کوم ځان خسته کون کیو په آداب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پاغي باندې چې کوم نو درود وی اما بعد د دې ځانه دیواجه د کتاب ذکر کړي د اعلم پوری دیواجه ده دیواجه لغت کې مخ ته ویل کېږي مخ ته وي مقامات کې ویل دي اخلق له دی باجتی چې زه عاجز کم چې پړ کما ذلیل کما غت خپل مخ د کتاب دی اول خطبه نرستو حصے ته هم دی باجوي لکه څنګه چې په مخ سره تعارف د بنده راځي مخ بنده وویني نو تعارف او پیژندګلو څه شي راشي د لاسونه د خپونه د نور ځایونو څوک پیژندلې نشي د سترګو نه تش نشي پیژندلې خو لکه چې مخ کولاو کې نو پته لګي چې دا څوک دی لکه چې مخ ذریعہ د معرفت د انسان نه دقه شانتی دا دیباجه ذریعہ د معرفت د کتاب ده دا دی باجه چې دا ذریعہ د معرفت د چا کتاب دې کې کتاب پیژندل شي یو دیواجه د متن وی بل دیواجه د شرح وی په دیواجه د متن کې مقام ذکر کړي د علم باعث په تصنیف ذکر کوي چې په دې علم کې مې ولې تصنیف وکم باعث علی التصنیف او باعث علی التصنیف فی هذا المتن با فی هذا العلم یو په باعث علی التصنیف ذکر کوي او دویم ذکر کوي باعث علی التصنیف فی هذا العلم لیکل مې ولې وکړل او په دې علم کې مې ولې وکړل په دې باجه د متن کې دا وی دی باجه د شرح کې باعث علی شرح ذکر کړي باعث په چا باندې شرح ورسره مقام د متن مشروحه ذکر کړي مقام د چا ذکر کوي متن مشروحه دا چې کوم متن ز شرح کومه نو د شرح ولي کومه دا غي مقام هم څه کوي ذکر کوي مقام د متن مشروح دا سر ذکر کوي چونکه دا کتاب چې دی شرح ده دا دی باجه د شرح ده پدې کې د اول خو اولنې جمله کې د دې خپل د دې خپل کتاب لک تعریف کې دویم تعین د متن مشروحه کوي تعین د چا کوي متن مشروحه سره د مقام د ماتن نه او دا غنه دعا هغه ته دعا بیا سبب د تالیف او سبب د شرح ذکر کړي چې ما دا شرح ولې وکړه دا غي وجه ذکر کړي او نوم ولګ دی او دیباجه ختمی په دعا باندې دیباجه ختمی په دعا باندې دیباجه کې دا دویمه حصہ دی کتاب د شروع د ما بعدو نه کوي اما بعدو کې معرکت الارا ځای دی په دې باندې مولانا موسی خان بازی سے یو کتاب لیکل دی النجم الصعد فی مباحث اما بعد کتاب دی عربی کې دی اسی نه ور کوي مسائل شته په بجلی رااله بجلی رااله نو به نور څه کار نشته خو شور به راته لږ کم شي منګه استادی طریقې سره یو څو باسونه ذکر کوو یو واضح ده ما بعدو دویم تحقیق په لفظ عامه کې دریم تحقیق په لفظ د بعدو کې سلورم اصل د عبارت سره د ترکیب نه اصل د عبارت سره د شانه ترکیب نه او پنځم باس ما یجب فی هذا المقام باس ما یجب فی هذا المقام اولنې خبره واضح ده ما بعدو چې دا ډومبه چا ویل دي د ډیرو خلکو قول دا دی چې داوود علیه السلام ویل دي د ډیرو قول دا دی چې واضع داوود علیه السلام دی دویم یعقوب علیه السلام دریم قیس ابن ساعده سلورم صحبان وائل او یو قول دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځنې عالمان ذکر کوي چې کوم خطبه مسنون دي لکه د جمعې اختر نکاح خطبه په پاغي کې اما بعدو ویل سنت دي یا مستحب دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت کی او ویلی دي چې کله یو متکلم د یو کلام نه بل ته نقل کیږي او د خبرداري قائم کی په دې انتقال باندې چې زه اوس بل خبره سکوما شروع کوما نو دا غي بل خبره شروع کولو د پاره تنبیه قائمولو د پاره لفظ راړي د اما بعدو مخکې خطبه وا صفات د الله درود په نبی عليه الصلاه والسلام نو اما بعدو پیراوړو اما بعد دا په داخل کو چې اوس ورپسې چې کمندنو خبره بدله شو دی باجه د کتاب شروع شو او انتقال شو بل مضمون ته بل مضمون ته سو شو انتقال دې د پاره راوړي دا اما بعد اما کې یو اتفاق ته او بیا به کې اختلافونه دي دوا اتفاق دا دی چې انها کلمه شرط چې دا کلمه د شرط ده او که څه شی دی اسم شرط دی یو قول دا دی چې دا حرف شرط دی بیا په کې اختلاف دی چې دا حرف شرط دی څه شی دی حرف شرط دی نو چې حرف شرط دی نو کلمه موضوع به راسه ده او کما خوز من الغیر ده یعنی پیدایشی دغه شان ده او که د بل چانه جوړه شوې ده یو قول دا دی چې کلمه موضوع به راسته ده یعنی پیدایشي دغه شان ده دویم قول دا دی چې نه دا په اصل کې ان ماو ان ما نون او میم قریب المخرج نو نون میم شو میم په میم کې مدغم شو نو ام ما شو سو شو ام ما شو خو بیا اما یو دا شو چې د ان نه جوړو د ان مانسو جوړو او دویم قسم اما بل عاطفه تر دی دیا اما العذاب و اما ستا اما عاطفه تر دی دیا بل له نو د دې اما شرطیه او د هغه اما یو بل سره چې کمونو مشابهت شو راغی یو بل سر سره راغی مشابهت راغی دواړه اما اما شو نو موږ دا اما شرطیه چې دی دا موږ بدل کو د دې هم دا حمزه دا کسره موږ په فتحې سکړه بدل کړه دا اما کړه د پاره د فرق د پاره د چا فرق اوس په کوم تجنیس خطی شتا خط کې یو شان دی اما اما لیکل کیږي یو شان عبارت کې به موږ ته څنګه پته لګي چې دا اما دې کو اما دې او بګوري کور پسې چې کمندونو سو فا راغلی و سره راغلی و فا نو دا به اما وی اما بنوي او کور پسې په عبارت کې راغلو بل دقه شانتی شکل والا جوخ ورپسې اما العذاب و اما او یا ورپسې او راغلو سره راغلو او دا به اما وی دا به سری اما دا به اما وی دوی مذهب دا دی چې دا اسم شرط دی نو بیا اختلاف دی چې دا اسم شرط دی نو کلمه موضوع به راسه ده کلمه او کنه ماخوذ من الغیر ده نو یو قول دا دی چې اسم شرط دی او کلمه موضوع به راسه ده پیدایشي دغه شان پیدا ده خو اسم شرط دی دویم قول دا دی چې نه دا په اصل کې مهماو سو مهماو نو ها بدل شو په همزه باندې ما ما شو بیا دا همزه او د میم په منځ کې قلب مقالیم شو نو ام ما شو څه شو اما یعنی دا اصل کې او ماه ما نو ها نه حمزه جوړه شو ما ما بیا دا حمزه چې دا او د میم د دې قلب مکانی شو ځای بدل شو نو میم په میم کې مدغم شو نو ام ما څه شو اما دا چې کمنو د اما کارو بعدو به بیا وایو ها